صاحب یوسف یوسف چې الله رب العزت د بادشاہي تخت رسي دومره پاک لمنه دي چې د وو کمرو په دنه د وو ورونو په دنه داغه نه بدکاری نه کیږي نو چې داسې پاک لمنه شنو الله بر بادشاہي د سکی ورسي چې ستا چې کمندنو هر وخت د پردو جنہ کو سره ناشتي او کله چې کمندنو جنکو سره او کله نه ټونه او کله بربند فلمونه ته چې کمنو د دنیا د بادشاہي کم ځای کې حقدارې تو ګور د نزاحت یوسف ته او ته لک خپل انجام وګور او د خپل لیډرانو پارلیمنت ته بازار حسن ته وګور چې خپل بادشاہان ته معلوم شي چې دې سکړی دي او څه چې کمنو دی کوي یا پارلیمنت ته اوس بازار تک دا ډول کتابونه وګور پاتې ولې ولګي خله باندې خوګه شي دا چې کم دنو چې داسې لیډرانی او خود شرابیان او کبابیان او هغه چې کم دنو په جنا کوم عین هغه به د غیر امریکای ګوډاګي وینو امریکای به لبینو لا ظننه حتاین یوسف علی السلام جیل ته دن شو اوس دویم په امتحان فراست یوسف د یوسف علی السلام نو خيارته امتحان اول په وړه سطح او بیا په غټه سطح باندې ان نراک من المحسنین یقینا منغا غانو تعالی دې کانو نا ته په من کې نیک سړی قال ان هو دې لا یاتی کوما طعام نو راج رابنی شتا او ستا رابنی شتا او ستا خوراک تر زقانی چې در کول شتا او ستا الا نباتکما مگر زو خبر کوم تاسو لرا پانجان تعبیر دې خوب باندې مخکې درات کوز خوراک نه تاسو ته ذالکما دا دا غنه چې تعلیم را کړل ما طرف زما یقینا پریخه ما دستور دو قوم چې لا یمنون بالله چې مان راوړي په الله باندې او پر او د آخرت نه انکار کوونکي وا تواس ملتا با ابراهیم او روانه مزه په دستور د پلارانو مشرانو زما چې ابراهیم سا کو یعقوب ندی مناسب مال را چې صدر جوړ کوم د الله سره ایز بلام ندی مناسب مال را چې صدر جوړ کو د الله سره معمولی شي ذالک من فضل الله علینا دا توحید فضل الله علیه په موږ باندې او په خلق باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون خو زیاد د خلکو نه قدر نه کوي یا صاحب السجن ورجل ملګرو دا موقع شناسي چې ملګری د ته محتاج شو نه ولا ته مسله بیان کا اوس با ته وکی دي وی یا صاحب السجن ارباب متفرقون ورجل ملګرو آیا ذمہواران چانګوان ارباب متفرقون په دې کې دوه قسمه شرکو یو د قانون سازه شرکو چې د قانون ذمہ دار بادشاہان او وزیران ګڼلیو چې هغه به چې کمندنو په یو طریقه باندې قانون سازی کول او قانون به جوړاو او دویم به کې چې کمندنو د عبادت شرکو چې غیر الله بوتان او د دې به چې کمندنو بندگی کوله رکوع سجده به غیر الله ته سکولا ان الحكم الا لله نه د اختیار د قانون او د فیصله مگر د چا د کی आवाज الله ان الحكم الا لله د جیل بدل نه یوسف دا مسله کوي او تا په صاف ماحول کې دا مسله نه کړ یې مړ شوې ان الحكم الا لله نشته قانون دی اختیار مگر صرف دی الله امر الله تعبدو الا اياه دا وګوره څلور بنیادی تیږي دي اوله بنیادی خبره ان الحكم الا لله قانون اختیار صرف د چا دی دا الله دې دیمه خبره امر الله تعبدو الا اياه حکم کړه په دې باندې چې عبادت پنه کوي بيد الله نه دي چا ان الحكم سلطه التشريع او امر الله تعبدو الا اياه سلطه العبوديه سلطه التشريع د قانون مقررول او د قانون جوړول دا چا کار دی دا الله کار دی او سلطه العبوديه او د عبادت رکوع سجدا قیام او هر قسم تعظیم توکل انابت دا پچا باندې بکار دی په الله باندې بکار دی عبادت هم دا غاغ دی قانون سازی هم دا غاغ دی نو دواړه یو ځای کړل نو درېمه خبره ذالک الدین القیم چې دا دواړه یو ځای شي چې تشریع د الله شي او عبادت هم د چا شي الله شي نو دا د دین مضبوطو ذالک الدین القیم ان الدین عند الله الاسلام هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا نو ذالک الدین القیم دا رزق کوم دینو دین مضبوط چې دا دواړه خبرې او ځای شي چې یوې نو پورا دین نه دی چې صرف قانون په سره کېدلې او نور شرکیات خلک قبرونو ته پراته دي خلک بوتانو ته څه دي پراته دي او دغه په کې نه راځي دا یوې په سره کېدلې او دغه شرکیات او دغه کوي قانون د الله په کار دی نو دا دا نه پوره کیږي نه دواړه چې یو ځای شي او که صرف یو خبر پته لګېدل او دی بل څه خبره نه کوي نو هم پوره دین نه دی ذالک الدین القیم په دې متیګه پوښوي دا د جیل کې وي څوک وي یوسف علی السلام ذالک الدین القیم دا چې ګمنو دین مضبوطو سالورم درې سالورم خبره ولکن اکثر الناس لا يعلمون خو زیات د خلکو نه هغه پوهیږي نه او هغه اختیار د فیصله هغه جمهوریت او اکثریت لا ور کوي او پارلیمنت او سېنات لا ور کوي ایوان بالا لې سکی ور کوي او ډیر د خلکو نه هغه پوهیږي نه او هغه عبادت د غیر الله کوي ولکن اکثر الناس لا يعلمون معلومیږي چې د دې خلاف اکثریت کوي ډیر وسه کوي خلاف کوي او جمهوریت پر دې خلاف راځي ولكن اکثر الناس لا يعلمون خو زیاد د خلکو نه غي کویږي نه دا یوسف علی السلام بیان یاد کړه یا صاحب یسجن نو مسله وتا وکړه نو اوس ورته خوب تعبیر بیانې ول جیل ملګرو هر یو تن په تاسو کې نو دی بس کې کو پر مالک خپل باندې بادشاہ خپل باندې شراب او هر چې بل نه دی بس وران کړی شي فتا کول تیر من راځي نو خري به مارغان سر ددنه ان پانسی وکړي شي فیصله کړی شو هغه کار چې تاسو باندې کې تاسو کو وقال للذي وی هغه کستا چې یقین دی یوسف علی السلام چې د اخلاصي دن کې د دوارنا یاد کا زماده مسله اذکرنی یاد کا زماده مسله عند ربک په دربار د بادشاہ کې یعنی تو زمارا مسله چې کوم ذکر چې ان الحكم الا لله امر الله تعبد الا ايا چې خلاص شوي نو ورته وایي چې بجیل کې او ځوان دي هغه دا مسله کوي چې د قانون اختیار صرف د چا دی دا الله دی او د عبادت مستحق صرف څوک دی الله دی دا څه ولک دی بجیل کې نو فان ساو شیطان ذکر ربی چې بادشاہ دربار تلار شي بیا غریبانو خبرې شي ډیر شي دا جلال شي چې مدرسه کې او جماعت کې څه ذکرو هغه د نبی حالت څه شي ایر شي مولانا حسن جان دی رحمه الله تعالی مشهور عالم او شروع ته درېدلو نو پاسو چې پاسو نو سملای دلار چې کینا تل سملای اجلاسو نو ورته وی وی د شریعت د قانون خبره کوم شریعت قانون مسنګ چل کیږي نو وزیرانو چایو طرف ته کتل چابل طرف ته نوې خاندل هغه ته تاسو خو خان دی هغه ته مولای صاحب دا خبره خلک بهر کوي د ووټه غستلو لپاره خو دلته بیا نه کوي هغه ته خدا بیا دلته خلک نه کوي بیا دا بیا نه کوي نو زما استفاده ما چې د بخاری مجلس پر خودنه ما د یو لوی مقصد د لپاره پر خودو چې په دې ملک کې به قانون د اسلام څه شي راشي چې هغه پکې نه کیږي او زه چې کمندونو د بخاری مجلس په خودلې نشم نو واپس چې کمندونو راغې او ارته چې کمندونو دغه شان دې پرې خودل نو دا استادان خو پکې پراتی او دوه په دوه وختو کا تقول کوي چا به کوم تر اوسه خبرو نکړه چې نه دې چلیږي نو خرازه ته نه کنه ته ته څه شي لال تک ناشته وې زه ناشته ما ګینی پتا سو باندې لا سر کو پڅ کیږي درځي نو پزان راړې لا سر کو پر لری شکنه تینا چې دا سور کوپر هوتانه خو بچی کنه ته سور کوپر ته ډال شوی چې په مال راځي خو چې په خلکو لاړ نشي سور کوپر راځي نو نه به نور سور کوپر راولې ته فان ساو شیطان ذکر ربی نو هیر که شیطان دنا یاد اول در خپل فرا وسا په سجنی ولا سنین نو تیر کل یوسف علی السلام په جیل کې سکلونا وقال الملک دویم امتحان یوسف په اعلی طریقه باندې او وی باچا ان یارا سبب قرات انتمان الله اسباب برابرې یوسف دراوتلو لپاره یقینا دوینو ما چې وو غواګانې سیمان سر به خریدې لرا ماته دې لرا وټا په وسوسم بلاتن خضرن او وږي چې کمنو شنو نور دی وچو وا سردارانو او دې سملای والو افسونی فی رویا جواب را کې مال رب بارد کو خپل کې کتا ز خوب تعبیر وباسي هغه وته ګډ وډ خوبونه ویني دا چې د زمیدار ویني چې خواغه وګي دي انسان انسان دې سرته کار ته چې سنن چکر لګولو واګه ما ګاندې دې مېده ولې خراب شي تا دا ځنه خوب خوب نه دا زړی مېده ټیک نه نو لګه بوت پسی شي راشي اغاز او احلام ګډ وډ براګند خوبونه پمانا نو به تعویل الله لام بعالمین او نیو منګاو مطلب دا څه خوبونه باندې پویا دا څه خوب کو نه تړیا یا کولونا سبن جافن شکری لرا وټا په او وګیش نو او نور وچو کې دې شي دا پس خلکو ته دی پوي شي معلومه کړي رتبه ستا تا درجه معلومه کی او دا به وته یو چانس هم شي قال ان یوسف علیہ السلام ته وای تزرعون سب سنین دابا تاسو کاروند کوي وکالا دابن پر لبسه فما اسد نو هغه چې ویری وای فذرو فی سنبلین پرېګ دې لرا په وګو خپلو کې چې خپل جامه کې نو نه خرابېږي نو مولا چې په خپل جامه کې نو خرابېږي نه خو چرورو په ګیره کې د تنور کار ځکی شروع کی او بیا چې کمندنو اخبار لاس ته کی د کتاب په ځای اخبار ته کی لاس ته کی ډایجست لاس ته کی او فروج البقر په سر باندې کی کیری اکرا کوره غوته کې په سر راځي کی کیری او داسې کالجانو طرف ته شي روان شي بیا ور پر کالجان کو دغه کوم ټوکی کوي په مدرسه سکول کې ور پسم سکی ټوکی کوي دا تا خپل لباس خپل لباس ولې نه لري فما ستم فذرو فی سنبلی هغه چې لو کې تاسو پرېګې دې لرا په فی سنبلی پاو په خپل کې مگر لګ دا غنا چې خړایې بیا براشی پس دین او کلون نورو یا کلن ما قدمتم لهن شوب خریاغا قدمتم لهن چې تاسو مخکې جمع کړی دی لپاره مرلګ داغه نه چې کرایې یعنی کرول لوب کې پرې دې ټول بنو خوري بیا وراشي په دې نه بل کال چې باغی کې وا خړو کړی شي خلک یا فریاد قبول کړی شي خلکو او په دې کې باندې بیا میوه نه چوړی چې دې لړو دا تعبیر وی وقال الملك اوتوني بي او باشارا ولي مال رده فلما جاء الرسول ور کلا چراغ استاد نو یوسف علی السلام ته خیر ده وی چې جی راځه بچاوي چې راځه لا بچاوي چې راځه یوسف علی خیر ده بچاوي چې راځه دنه شوی ولې ما اول دا تاسو کو رښتینی وکړه دنه شوی ولې ورشه په تاسو کول چې زرا د نشه ولې یوسف علی السلام خو خپل لمن څه کوي پاکي نبی علیہ السلام وی کو زد یوسف فزای ون العجب تو دایا ما به ډایرک دا غسړی منل وی یوسف ورته وی چې ورشه د بادشاہ نه سوکا تاسو سوکا نو دې څه مطلب چې نبی علیہ السلام وی زه به صبر او ما یوسف صبر نه کو نه نبی علیہ السلام وی چې یوسف چې وونو هغه ته کار په مصر کې وسرف اصرف د مصر پیغمبرو نو هغه له ال تخپل لمن پاکول پکارو زګه کلمن نه وې پاک کړي او راوتل وې خلکو بہت اشاره کولې ودي کته کنده جیل ته ولې تلوا دي کنه ازلی فی باندې چې مینو دا غره کنه نه دی ازلی فی باندې چې مینو جیل ته چې بکیتل دی په کې شکای کې جیل خړل دی کنه نو یوسف په مسله کړی و مسله به نه وکړي نو یوسف علی السلام لمن پاکولا او نبی علی السلام وی زما ټول دنیا میدانو زما د مهنت میدان ټول سوا دنیا وا نو که یو ځای لمن غنداو نو بل ځای ته بتلو ما غي خلکو نه پیژند ما دا کار ډیرو زه به ډایرک راوتل ما به صفایت نه کتل او توحید په مینه کې به ډایرک شوی راوتلې قال ارجع الى ربك نو ورته یوسف علیہ السلام واپس بادشاہ ته دی نو تاسو څنګه نه چې ما بارونه ستلاتی سره الله غ جنا کو چې کوس کړو په الله سنا یقینا رب زمانه په تدبیر د دی باندې کویا قال ما قد بكنا بادشاہ فورا غنټي بجای او سملی راو ورته جنا کوي راو ورته وزیرانو جنا کوي هغه راو دې ډارې ما خط بکون ادراوت تنو یوسفا سو مقصد تاسو چې تاسو اراده کول یوسف نه نفس دو هغه وته حاش لله یوسف بالکل ځان بچ ساتل الله د پاره ما علمنا علی من سو مغنه معلوم کړه دا غنه معمولی غونته د بدای اراده قدرې من سو ان ما علمنا علیه من سو قالت امرات العزیز نو یا خزیدار باچا او د عزیز الان حسطلاق اوس کار شو اوس خبرې صفا شوې انا را تو نفسي ما را لکړوا د زنه د نفس دو وای نو له من الصالحین او یقینا د رښتینو نه دچا رښتینو نه اوس مینه د رښتیا او شو اول مینه بزان وا وخت داسي چې اول مینه بزاني نو سړی اله یو کار کوي چې بس دته فائدې نو د زلیخی مینه د یوسف سره چې ونه اول بزان مینه وا بزان ته مینه وا نو جیل ته څه کوا واچو اول وی جیل ته څه کوا واچو اوس چې کم دنو مینه رښتینی شو نو اوس محبوب ته راحت غواړي چې مینه دروغجنې نو عاشق خپل راحت غواړي او چې کله مینه د رښتیاو شي بیا د محبوب راحت غواړي ونه شوي بیا د محبوب راحت کې غواړي نو اوس چې کم دنو د لیخي وي چې د راحت نو خیر ده کما ته تکلیفي بس پرې دوايي خیر ده کما د تکلیفي انا راوت هو نفسه ما اراده کړو على نفس ذو فإن اول من الصالحين او یقینا دی ورشتنو نا ذالک لیعلم دا دا خبره مې زګه وکړه لیعلم دا چې پوش یوسف انی لمخنو بالغیب چې ما چې کمنو خیانت نه کړې د پشیشا یعنی پشیشا مې غلطه خبره نه کړې چې ګینه د دا کړې دي د دا کړې د دا کړې دروغ مې په نه دی ویلي یا دوی معنا انی لمخونو بالغیب چې پوښی دا بادشاہ چې انی لمخونو بالغیب چې ما د پوښی شا خیانت کړي نه دی البته څه تدبیر به جوړ کړو وان الله لا یادی کړه الخائنین الله نه تر سره کوي چې الله خیانت ګورو نو ما څه خیانت کړو خو چل می سر تر رسیدل نه دی او چل خام خامه کو زګه ما وبره و نفسي فما وبرئ نفسي ځان پاک پاک نو کوم دا د دلیخي خبره ده چې څوک وایي چې دا یوسف علی السلام خبره ده نه په قران نه کوي فما وبرئ نفسي او ځان پاک پاک نو کوم یقینا نفس دې نو لاماره تم بي سوی خامخا حکم کوم کې د بدای دي مگر هغه چې مهرباني پیو کی رب زما ان ربي غفور رحیم یقینا رب زما نه بخون کې مهربان سره دې نه دي مشرکان نه دا منی لا مارتم بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور باتذل واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين سرد دین هغه مشرکان دي ولی ان الحكم الا لله دا نه چې الله نه مانو قانون ساز الله نه مانو او دا الله حق مخلوق لور کو بوتان او توتان لای سکو ورکو زکه مشرکانو دا نه چې خدای نه مانو ان ربي غفور رحيم یقینا رب زماره بخون کې مهربان وقال الملك توني وی وی باسار اول ایمان نه دي استغفر لنفسي زه یواز کوم د بار د خپل ځان هدا و زما مشری خاصي فلما کلمه ان ور کړه چې خبره سره وکړي قال انو ان کل یوم یقینا تن لدینا مکینون امین زمون سره چې کندنو مکینون امین هغه درجه والا امانتدار نو قال جالی نو یوسف علی السلام قرکما فاخذانو زمکه باندې یقینا زما ساتون کې پویا حافظ علیم ځان صفات وکړو چې ظاهر څوک نه پیژني نظام او تسکا خارا کا و یو ګورا په کفری حکومت کې یوسف چې کمنو هدا قبول کړی دا نو معلومیږي چې وزارت جایز دی او کنه معلومیږي چې وزارت سره جایز دی دا وګوره کفري حکومت دی او یوسف علیه السلام په کې وحده څه کړی دا قبول کړ نو کدا چې یو خو چې سړی په کې وحده قبول کی او خپل دین ساتل شي دا خبره خبره نه ده سړی په کې چې کم نه وحده سکی قبول وزارت پکې قبول شي یوسف علی السلام بر او ګور کنه استخلصه لنفسي او انك اليوم لدينا مكين نو یوسف مشیر خاص شو یوسف په لاس کې د قانون کنټرول راغی هغه مکمل چې کمونو ارڅه دغه بس کې شو اختیار کې شو یوسف باندې ځان نو قیاس کاوه ځان مقیاس کوا شپګوجو واګونه دي خو اوس مونږه داغه په دغه کې نیو خو بیا استخلصه لنفسي او انك اليوم لدينا مكين امين ته د درجه والے چې څه سوال وغه بکیږي یوسف په داغه خبره کوله کړه الله نه الله یوسف قانون بدل کړي د ملک چې تی بدلول شي نو نر شکنه مونږ غواړو خو په 66 سال کې دی بدل نه کون انی حافظ علیم یقینا دین ساتون کې پویا فکذالک مکنا یوسف فی الارض او دا کرانګي منګه تدبیر ته منګه ځای ورکی یوسف لار عمل کې چې دې جوړې دینه حیث یشا وګوره مکنا باندې پوښتنه او یا تبو منها چې دې چې کم نو ځای نیوی دې نه چې کم ځای د خوخه اختیار دی یوسف شو ونسیو برحمتنا من نشا رسو مې ربانی پلا چاته چې را ده حکما او نه بربادو مجر دې نه کانو فلا اجر الاخرت خیر للذین او خامخ اجر الاخرت ورده آی کسان لرا چې ایمان راړي او کانو یتقون او دې چې کمر ځان بچ کړي وجای خود یوسف د دې ځای نه درونو راتک او رفعت یوسف علی السلام بیانې چې قاصالی راغله او په عام کار شو نو الله رونو یوسف علی السلام خاطر اوصل وجاء قص یوسف او رال رونو دی یوسف چې کمنو فدخلوا علیه نو دن شذ دا بارفهم نبی پی جند دلارا دیلارا یوسف علی السلام پی جندل زکه کشر نه بدلیږي او مشران نه بدلیږي واهم له منکرون او دی یوسف لرا ناشنا غنون کی خود ناشنا غنون کی یو کشر لوي شوی دی او بل چرته کوی او چرته د مصر بادشاہي دې ته دې فهم نه ته دا چا ویلې دي وهم له منکرون فلما جهازهم بجهازهم اور کله چې تیار کړل دي لره بارونه د رخصتای سامان ته جهیز ویل کیږي لور چې د کور نه رخصتای نو جهیز وته وي قال اتوني بیا خلکم نو وی وی تونی راولې رور تاسو د دن تاسو کچ دا یو بارم سیوا واغ صداولی هغه دې زموږ بل رور دی بابا ځان سره ایثار کړی دی زموږ د پلار دې زمورو نه دی خو بابا به ډیر مین دی دا غي رور مخ کې رخصوي دی نو اوس بابا په هغه باندې له تسلی ور کوي زموږ بل رور دی دا نه چې ډایرکټ وته یوسف علی السلام یې تاسو هغه بل رور شو بیا خو خبره ښکارا کیده خو یوسف علی السلام لا مأمور نه دی چې ځان دې سکی ښکارا کی لا دا د حکم نه دی چې ځان دې پیغمبر نه کنه چې ځان دې ښکارا کی لا د یعقوب علی السلام امتحان سره تر رسیدلې قال اتونی وی اخلکم ویراوری ما تر خپل من نبیکم چې تاسو د پلان نه الله تراونا اي تاسو نو ګوري چې یقینا ز پورا ور کوم پیمانه او زما غره مل مسیح ور کوم کې دیله خاصه مل مسیح ور کړی و کرام نو استدلرا فلا کر لکم اندی وقال فتياني وی وی قول ولکانو تانو کرانو ته جلو بذاتهم کیری چې کمنو بذاتهم ا سامان دی پیره حالم په بارونو دی کی کیری چې دی او پیجن دی لاره چې دا احسان را سره وکړو کله چې واپس شي خپل کورونو ته کیری چې دی واپس شي په مینا او تم بیا واپس راځي نو هر کله چې واپس خپل بابا ته قانو دی وی و بابا من کړی شو دا زمونږ پیمانه نو وروي کوم سره ور زمونږه چې موږ پیمانه راوړو وای نه له لا حافظونه یقینا موږ یو ساتون کې دارا یعقوب علی السلام وتوی ها هل امرکم علی آیت بارکم پتا سبحانه مبارک دکی اتل هر امر کوم ادبار نو کوم پتا سو باندې په بار د کې مگر لکه څنګه چې می ادبار کړو پرور د باندې په خوا په بار ضرور د کې په خوا اونس دایره کې وی فالله خیر حافظا الله دې غور ساتون کې هغه الله دې مضبوط رحم کوونکې نور کلا چې پران سلی خپل بارونه سامانونه نوی مندلا خپل پنګا چې سی وړو بادشاہ لا چې په دې ورا لګاله راکی هغه واپس پکې پراتو رودت الیم چې واپس کړی شو دی تا نو دی و بابا زمونږه ما نبغي سلټو مونږه حاجی بزوا سنادار سامان زمونږ چې واپس کړی شو دی مونږ تا یعنی دوباره ټول سامان پکارو هغه د خیر سره داري شته نو دا بیا سکو اوسو وانا میرو آلانا من بغل راولو پل کور والاولا وانا حفظو اخانا دا قل رور با حفاظت کو وانا زدادو کیل بایر او سوابو کچھ من کجے کم دنی یو بار دو خو ذالک کیلو یسیر دا اوسنه پیمانه لگا دا پدی کار نکیږي یا ذالک کیلو یسیر دا پیمانه مفتا مفتا کیسه لور کی ځکه چې هغه سامان سړي د سکه واپس کئ قال نو غوتل نور سلو ماکم بالکل لګم دلاره تاسو دا حتا دوتونی مو ځکه من الله تر دې چې تاسو راوړی ما ته قسم نه طرف د الله نه چې خام خبره ولی تاسو دارا مگر دا چې راګیر کړی شي ټولو په ټول راګیر کړی شي دې دی مثالی او کبیا یوازې بنیامین پاتې تاسو نه غرا رواني نو دا بنی فلما تو نو هر کله چې دی قسم کوتا آتا او رات له کول د قسم باندې نو یعقوب علی السلام الله ولا ما نقول قول وکیل الله پاک چې موږ وایو کارونه ورکړي او وی و بچو لا تکلو من باب واحده من باب واحد مدن کیږي په یو ور باندې واسلو من باب متفرقه او دنه شي پورونو جدا جدا باندې نو یو کور والے په یو گاډي کې نه ځي کنه د حادثیم خطر وي او د نظرم سي خطر وي که حادثه راغلی نو ټول کورواله به دغه شان تلاړ شي او کچر ته نظر لګي نظرم حق دی لګي متفرقه او ماغنی انکم من الله من شی او نشم بچ کوله تاسو له عذاب د الله معمولی ان الحكم الا لله نه اختیار د فیصله اختیارات ټول الله دی پاغه الله باندې ځان سپارم پاغه الله ځان سپارم کی هر کله چې د نشدي دا طرف نه چې حکم ته کړو خپل بابا ما کانو دی انو من الله من شي نو نو دې چې بچ کړو دی لرا دا الله د فیصله نه معمولی مگر دا او تمنا وا پړ دی اوس پړ دی یعقوب کی چې پورا کړ دی لرا یو کینان دی او خاوند علم اپا دا غي چې موږ له کوی ور کړی وا چې او می تدبیر کو او می تقدیر ته ځان حواله کو تدبیر هم کو او تفسیر دیم ځان څه کو حواله کو ولکن اکثر الناس لا علمون خو زیات خلکو نه پویږي نه یا اسباب ته موثر وي چې هر څه په اسبابو کیږي او یا به چې کمنو اړو تدبیرونه سکی پری دي ولما دخلوا على يوسف هر کله چې د نشو یوسف تان او اوا الیه اخاو اغلی د اسرائیل تقسیمول دوه دوه کینی ډوډۍ تلکه دوه دوه کینی دوه دوه کینی هغه یو بنیام ته ولې پاتې شو ستاسو کوم ملګری نشته نه مخکې بل ورو ورو هغه روک شوی دی نو اوس یوازې ما څوک نشته اخر خپه کېږه ما راځه ته ما سره کېنه راځه دا ډوډۍ ته کېنه ځان سره کېنه څنګه چلې څه مسله ده دوه غنیغ نه ګوري ګورو کنه باچا ځان سره کېنولې نه هم لا کې پلار نه میخ کی باچا دې په بیا په مونږ باندې لته چې کوم نه دغه دغه کیږي چې باچا ډوړې ته ځان سره کینو لې او دا څنګه دا مونږه دې دا مونږه دا سرونه یو مونږه د پیغمبر اولاد یو دا سدې زما یو ورور ځان سره بوتلې او هغه بیا دغه شانت شرم خو خوړو کنه دا څه خبره ملشه هغه زیمه سوایا ما هغه زیمه او لالا جی چپ شو دې چې لالا جی زرا هوستل مزي واله مو په لار باندې ټکول ما دې څه دا چل کړو ما باندې ټول کړي په ما راوړي دي او ټول کړي دا ورا سر کول دا ورا سر کول هغه ټول زر لالا جی د ګردان څخه شو دا ما ته معلوم دي خلک چپ بس پر څه مو آیا زه ګوره زمنا په خدای کې لاړم بیا بالوام زمنا هو سارا کلا نه زه نه زم بالکل دا د دې ما بیا ټکې دا چې لواغه چلې دا وبشي چې د یوسف علی السلام امتحان د یعقوب علی السلام امتحان رورو سختيږي لاس شو لګه تسلی په بنیامین کې دلا هغه دینم شکو جدا کو یا امتحان لاس شو سخ شو چې امتحان انتهایی سخ شي چې د بنده د برداشت نه نور روزي نو الله ختم کی الله یې کی ختم کی فلما دخلوا على يوسف هر کله چې د نشد یوسف تانو اوای له اخاه دا ورکدار اور خدانو قال وی انی انا اخوکا دې مستارو هم خبکی کا پاره چې دی کوي فلا تبتئ ما كانوا يعملون هر کله چې تیار شو د لر بارونه نو کې خود د وبولوخه فیرال یخی په اخبار ضرور خپل کې نبی اعلانو کې اعلان کوم کې وقابلی والو انکم لسارقون تاسو خو خلا کړی دلته اوس چې کمنو د وبولوخه د باچا نشته دوی وته لګرامو کې شو د خزاړه پرې ته ورو واقبلوا علیهم رامخ کې شو تلک ماذا تفقدون څومره کړی دی یو دو قدم امر څومره کړی دی قال وغيوتين ابتن سوال مالک نو مونږه رو کړل مونږه چې کندنو آغا اوګه د بادشاہ مخ یو ته وګورو خو وي اوس ته وګه وي زکه چې دا د جامونه یې چې په کور کې وته خځه وي چې دا نیم تیرې له یا تیر والا جام دای کنه را شانته نو هم پکې وبس کلی په یو لوخي نه ډیر کارونه غسل الله پیغمبرانو کار دي او په پلیټونو کړنګارې په لوګو باندې توبه دا سدي دا پکې مانګه نه پکې سدي دا به چې کومو بادرنګ دي نو په دورو پتی پتی لوخي وي او ټول دغه وړ کړی که په ایماندار سره د نوړا دا څکړه نو چې څنګه دا چې کین هیڅ کوم پاغلو کینی خو ملما غریب هم شرمېږي بس کوچې کوچې سکے رالي او نور د تواشو نه کوچې هم تکي نور د تواشو چې شي نور د تواشو سم په غټه کاسه کرا دا په نور د تواشو پتی پتی دا کوي نو دا په اولوخي چې بیا را جمع کوي قالو دی وتوی قسم نه لقد علمتم تاسو په درا ما جنان نو څه بلار دی نه یو راغلی مونږه چروانه کو پس مګه کې وګور اخلاص دې دنه داروانه دی او فساد دی فما كنا سارقين او نه مونږ لاګر قالو دی وتوی فما جزاو نو سبې سزا ده که تاسو درو جنې هغه وتوی جزا ده چې دار دی غل د دې غل سزا ده من هغه څوک چې د پیرالي چې وموندې شو په بار د دکینو په هو جزاونو د کسړې د سزا ورته یعنی دی وداغه سړی داغه قیمت عمر خدمت څه کوي کوي کاغه سامان چې کمونو د زرو روپو دی او سل روپۍ دی اړی دا لس ورځې ورل دی نو کوي څه کوي کوي فهو جزاونو کذالک نجز الظالمین دا کرانګي سزا ورکوم ظالمانو ته فولا بیو یتیم شروع کړو بارونو دی باندې مخکې د بار ضرور خپل نه راوی صدل ضرور خپل بار ضرور نه دا کرانګي تدبیر کړه موږ یوسف ته کې د نال یوسف ویلی و ته چالي الله او لی یوسف چاته ویل دي به د دې ته اجازه کړې چې دې په دې باندې قیاسونه کوي دا خو هغه ته الله ویل چې ته دا کار وکړه الله وی ما یوسف ته حکم کړو د دې چې دا کار څه کا او کنه تا ته حکم کړی چې له سن زر جوړاوه چې ما تا ته در بخله او ما تا ته در بخله ما کانا لیاخذ اخاو فی دین الملک نو د چې سار کړه خپل رور په قانون د بادشاہ باندې د بادشاہ په قانون یې سارولې نشنو د کنار په قانون یې سار کو الا ان شاء الله مگر دا چې خو شي د الله او چې تم درجه دا غچا چې را دی وکما او د پاسه د هر یو د پویا پویا شتره نو دیوی او دا زړګ لدی مړه ای یسر فقط سرتا قلو من قبل کده غلا کړي یقینا غلا کړي ورور د من قبل په خوا څه غلا کړي و نو خو دروغ وی کنه دله وسم ته ګوري چې یوسف علی السلام چې کمندونو داسې او ګندل استن ولا په پوپ همیانه کې در کړو دا چل کړو او دروغ وی دي کوم رتیا ویلي خدای دروغ کنه فاسر یوسف نفسه نو پټه کړه دې یوسف په خپل کې یقینا ګړو مونږ تعالی د نه قانونا یوسف علی السلام ته معاذ الله توبه فنا په الله باندې چې سار کوم مگر هغه څوک چې مونږ مله سامان خلا غسرا ان اذ الظالمون یقینا مونږ یو په دا کول کې ظالمان چې بی ګناه سار کو فلا مسیا سنوار کلا چې نو امید شو دنا نو ځان له شو جرګه کوون کی قالان وی کبیر مشر دین عالم تعالی تاسو سبت نشته یا ناباکم یقینا تاسو بابا قد خذا علیکم موثقن یقینا غسو تاسو نو سوګند من الله الا الله په نوم باندې او پخوا او او پخوا تاسو چې کمې کړو دوباره یوسف کې تاسو هغه نه معلوم فلن ابراهان ز بالکل جدا کیږم د مصر نه تر دې چې اجازه وکي ما د زما بابا یا فیصلو کې الله زما په حق کې کمړ شوم بس بدی ځای به مړ شم کوزم نه او هغه الله له غره فیصله کوونکې واپس وی بابا تا او ته وای یا بانا انم نکسرک یقینا زوی دی اغلا کړي ضرور نه وای ښا په انم نکسرک غزوې دې نه نیاز بین نیاز بین ډیر اغلا کړي دا وما شهدنا الا ما علمنا وما شهدنا موږ مثلا کدی ته وای چې تاسو له خپل قانون مسله څه کوله بیانولا یو ما شاهد نامنګ گواہی نو کړی موږ مثلا نو بیان کړی مگر په ظاهر علم خپل باندې پما کنا للغیب حافظین او نو موږ د پټو ساتون کی موږ ته صفات او چر غل زموږ سره رور دی وما دیو معنا وما شاهدنا الا ما علمنا او موږ نه کویګو او موږ بیان نه کوو مگر دا هغه چې کویګو په موږ ظاهر کی زمون په یقین نشته چې دا جام د پټ کړی خو ظاهر کې د په بار کې راوتل نه وما كنا للغيب حافظين او نه مونږه د پټو ساتون کی تاسو څنګه دا غکلی نه چې مونږه وپاره کی خیر ټول کله به خبر ده ولا عيد التي او دا کافرنا بلنا بیا دلته ترشتنی دي کنه او گواهانم پیش کړي ولا عيد التي او دا قافله هغه نه چې مونږه بګرالو واینا لصادقون مونږ رښتینی یو کار یو بل ته ولا دلم کوم ان څه کوم امر یقینا خیر تکړه تاسو ته ان څه کوم نو څه تاسو دا کار وګور عالم الغیب نه وکنه فصبرون جمیل نو کار زماره صبر خستا کې دې شي الله چرا ولې دې لره ټولو اوس درې کسان شو کنه نو زکه ټولوي آغا اللہ رے پو حکمت والا وتولانو ماوڑے دینا قال بی بی یا صفا علی یوسف ہائے افسوس کو یوسف باندې نوې غم جوړ را یادینو یا صفا لا یوسف و بیزتین او من الحسن او سپینی شوی سترګې د غم نه اړون شوی نو خو نظر کم شوی فهو کذین دی او ډک د غما قالون دی او ته تعالی قسم په الله تاسو ته همیشه ته چې اده یوسف لرا تر دې چې شی ویلی بالکل وختم شي حتا تکونه حردن تر دې چې شی وځي ګمنه وبو وا تکونه مې الهالکین او شی وځمړونا مړ بشینو قال نو غوړ تاسو ته میسوی دي انما اشکو بسی و حزین الله یقینا فریاد زما د فریاد د غم زما فریاد د درد او د غم زما الله ته او کوی غم د الله تر طرفه پاکستان بنه پویږي و بچو ملار شي فتاسسو می یوسف اخی نو ګوره یوسف اورور یو منا امید کیږي مې ربانه الا الله نه نه نا امید کیږي الله نه مې ربانه نه مگر کلک په کفر فلما دخلوا علیه نو هر کله چې دنه شو په یوسف باندې نو دی وته یو بادشاہ ما سنا والنا رسیدلې مونږ تاسو مونږ بار بټ تلوګه ازورو تکلیف واجینا بذات مزاتن او راوړل موږ سامان کوټه سپنګ زرا سره کوټه دا فاو فی لنل کیلا نو پورا را کمل را پیمانا او تصدق لینا او خیرات را باندې وکا ک کوټه پیسې نه نو اخیرا لرا کا تصدق لینا به پیسو را لرا کا صدقه پیغمبرانو په اولاد باندې نکیږي خودل ته مخ ور کول مراد دی وتصدق علينا یقینا الله مینه کې خیرات ورکون کو سره الله بتور کې خیرات ورکون کو تا یوسف علی السلام په اوس خفشو او امتحان د یعقوب تا شو د یعقوب علی السلام امتحان پر تاسو شو اورته او الله حکم خو چې د یوسف او ځانو خیا ځان څخه په خاینو قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف هغه ته دا صفات را چې تاسو کانې کړی دي څه په ضرور سره هغه وخت چې تاسو یې نه پویا او زر ولوم وي وی تاسو نه پوی دی په هغه وخت خیر دې کدرونه سوې خیر دا نه پوی کیږي تاسو او زر ولوم جوړي اې ځان تم جاهلون پاو یې تاسو یې نه پویا نو دې وی چې یوسف کسی خپل چاته پته نشته خو یو مونږ ته پته را او بل یوسف ته صدا پته ده نو قالو انک لانت یوسف ته یوسف هغه ته یا نه یوسف هذا اخي دا یوسف دی او او یوسف ما دا مې روړ دی یقینا سام کا الله په مونږ باندې څوک چې ځان بچ کړي ګنا نه او صبر وکړي په مصیبتونو باندې ټول تاریخ یوسف په دوه ټکو کې وي یتقي و یصبر یعنی زما زندگی ټول د تقوا او د صبر دا بقای ټول زندگی د دغه وتیرا فین الله لا یذی اجر المحسنین چې دا دوی او دوی شنو محسن دي شي جوړ شي نه یقینا الله نه بربادي اجر د نیکانو قالو تالله وای وای وای قسم په خدای خدای له لوی مرتبه درکلم لقد ترک الله علينا یقینا د ورکړ الله مونږ باندې یقینا مونږ یو خطا کار لا تسریب علیکم اليوم نشتره یوسف علیہ السلام ته وی نشتره سملامت یا بتا سبحان دی الیوم ان الذی یغفر الله لكم ما فی یوکی الله رب العزت تاسو ته او هغه الله مهربان اذهبوا بقميصي هذا اوړی قمیص زما جدا دی فالقو ولا وجه بی نو کیګری دی لرا په مقدم آباد زما باندې القو دره چې می ګرځوي خو کیګری دی لرا په مقدم آبا می نو شی ولی دن کې او نظر به برابر شي او راولې کور والا ټولو ټول راوړي څه بدلته نه دی وړي او خوري وړي او خوري دلته راځي و دلته به خوري دلته به زیره شي ودریدل خاندان څنګه را منتقل شو ولما فصلت الغير هر کلا جدا شو قافلا قال ابو نبي بابا رضي اني لا اجد ريح يوسف يقينا ذبا سوسو مبويد یوسف د مصر نبوی محسوسه په کنان په کوی کې پروت د کور سره خوا کې په باندې کې او هغه معلومه نه دی وی یکی کرسی د اعظم ګمکار نه پردن وی د تنه چا تاسو کو چې ګورا چې کله چې کمندنو او قافله د مصر نه راجدا شو نو هغه بوی محسوسه او چې په کنار کې پروت نو نه محسوسه راولې وی دا ورته وی چې ګوګوګو اغوال ما برکه جهانست بوګو اغوال ما برکه جهانست دیګر پیدا و دیګر دم نه هانست فلما جال بشیرو نو هر کله چراغ زیری والا پانو کې خو دې کمیس لرا په مخ د بابا نو شری لیدون کې نو وی نمی ویلی تاسو ته چې یقینا زه پویګم د الله طرف په پاو چې تاسو به نه پویږي نو دوی وته بابا موږ له بخنه وغواړل زموږ د جرمونو یقینا موږ ګناه کوونکی دا ورته زردا چې بخنه وغواړم تاسو سره وقبلنا هغه الله دې بخون کې مهربان توبه استغفر یوسف حکم ځای کړی دا غنه خو به تاسو خپل غواړي کنه توبه استغفر یا وخت مستحبه ته تاخير کو انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا نور کلا چې د یوسف ته او یوسف باندې نو ځای ورکړه بابا خپل آوا الیه بوي ځای ورکړان خو خپل بابا لا وقالت قلوب مصر ان شاء الله امنین دا سورلای کې یوسف مخ کې تللی دی بابا له استقبال له تللی نو په خپل سورلای ځان سره بابا کې نو په شاهي سورلای باندې اوا الیه بوي مور او پلار ځان سره ځای کړل وقالت قلو زیدن نشي مصر تم بار ولا وتل لكن څه کوته ادخلوا مصر ان شاء الله وامنين کله خو دا الله بامن باندې ورفا بوي لاش او چې دګل مور او پلار په تخت باندې په پالنګ ځان سره کینول او پریوزل د سجده کوونکی او راوی دی راوی سلی تاو دو باندونا پس دینا چه و سسار چلو شیطان پا میزما پا میزرونو کی یقینا رب زما دی مهربان داغی چه کئی باریک لیدون که داغی چه را دیو کی اللہ دی پو حکمت والا ورب می قرآتی تنی من الملکی یقینا راکڑ دو مانا دو بادشار ناو پو یکڑ دو مطلب دو خوبونو نو پیدا کون کیا دا اسمان و دزمکی سیدو زما معاون په دنیا او آخرت کې دا دې ناشنا خبرونو د غیبونه چې وای کوم تا تا او نه ته دې سره باو کې تر راغون کړي خپل مشوره او دې تدبیر جوړاو فما اکثر الناس ولا ورث المؤمنین او دې زیات دخل کنا اگر کتی رس کا ایماندار فما تسلم علی من اجر ان غواړ تر دینه په دې مزدوری نه مگر نصیحت بار د مخلوقات او څومره ډېر نه کې په اسمان عظما کې د ګرځي باغې باندې او د داغې نه ډډه کون کې وما يؤمنهم اکثرهم بالله او ایمان راړي زیات دي نه پالا مگر دوی مشرکان الله منی او شرک کوي بونه شوي الله خالق منی او قانون ساز ډېر منی الله رازق منی او بیا بابا رسی رواني ابا منو نو اې دي بامن شو د دې خبر نه چې را بشری دی او چا پیریدون کې د عذاب د الله نه یا را بشری د قیامت نه صاحبہ او دی او کوی ګران ورته وایا حاجی سبیلی دا دلار زما چې را بلم با الله تا په دلیل باندې سو سوق زماری تابعدار او پاک دی الله وما انا من المشرکین او نه چې کمزون نیم زده مشرکانو نه فما ارسلنا من قبلک او نه را لګل موږ مخ کستانه مگر ناری نه چې وای کوم دی تا من اهل القرى د کلیوارو نه وای نه ګرځي دی بزما کې چې وګوري چې سرانګي وان جام دا کسانو چې مخ کې دی نو ولا دار الاخره او خامخا کور رست کور د اخرت چې نو غره دی د پاره دا کسانو چې ځان بچی شرک نه فائدې لا عقل نه کار نه اخلي دا د پیغمبرانو در علیګلو سلسله او دا د قومونو د نه منلو سلسله دا به تر دې پوري وا پیغمبر به لګیاو دعوت په رساو دعوت په رساو او قومونو به نه منلا او خلاف به سکو تدبیر کو حتا تر دې پوري اذا سياسه رسولو چې نو امید شو پیغمبران ایمان د قومونو نه چې دا قومونو اوس ایمان نه راوړي نو د قومونو نه به بالکل څه شو نا امید شو وازوانو او د خلکو به ګمان کو د خلکو به سوکو ګمان کو انهم چې یقینا دا پیغمبران قد کوذبو چې یقینا دې سره دروغ وکړی شو په وعده د نصرت کې چې الله اوس دې مدد نکینو کافرانو به ګمانو کو وازوانو دی کافرو به ګمانو کو انهم قد کذبو چې یقینا دی پیغمبرانو سره دروغ وکړی شو په وادي د نصرت کې په وادي کې دوی امانه وازوانو او ګمان به وکړي پیغمبرانو انهم چې یقینا دا پیغمبران قد کذبو دروغ وسره وکړی شو د قومونو د طرف نه په وعده د ایمان کې چې قومونو به نه ایمان راړو نه ایمان راړو او بیا بیران نوړو نو انبیاء وې چې اوس دې سوې دارو وې نو جام نصرنا دغه ټیم کې به زمونږ امداد څه شو راغې نو پانو جیا من نشاو نو خلاص وکړې شو او څوک چې زمونږ بخوفو ولا يرد با سنان القوم المجرمين او نشوا بس کول عذاب زمونږ د قوم مجرمانو نه لقد كان في قصصهم یقینا په بیان نه کې د په بیان نه کې عبرت د پاره د عقل مندو ما کان حدیث یو ترا نه دا چې کومو بیان د ځان نه جوړ کړی شوی ولا یو ترا چې جوړ کړی شي ولکن تصدیق الذی خو نشیا کون کړي او رښتینواله د هغه چولان دي دینو او وضاحت دار ضروری مسلې او تفصیل کل شی او هدایت او مهرباني د پاره د قوم شي مان راوړي